نو سنت دی دا ظاهره ډېره غلطه خبره ده حضراتو یو رکات ګر سره لمونځ نه دی او هغه ته نه فرضیت ورځي نه هغه ته وجوب ورځي نه هغه سنت بل کېږي یو رکعت لمونځ نه دی دا بوتیرا بولي بوتیرا منسوخ دی حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام په آخر کې منع کړې ده یو رکعت لمونځ به نه کوي حضراتو دا خبره چې دغه مثلا وتر دا هم فرض دی هم واجب دی او هم سنت دا درې رکعته وتر درې سره دا فرض هم بل کیږي واجب هم بل کیږي او سنت هم ورته ویل کیږي دا فرض دی ای عملا واجب دی اعتقادا او درې سره رکعتونه سنت ای ثبوتا معنا دا ده چې دا درې سره رکاته د وترو فرض دي عمل فرض دي لکه دا نور منځونه فرضي لمنځونه چې د هغو عمل فرض دي حتما به یې کوي که فاته شوه قضا به یې راوړي دغه رنګه عمل د وترو دا هم فرض بولي فرض عملي نو چې ماخوستن فرض پرې ایښي دي څه آیا راګرځی وتر هم پاتې سوي دي د هغسې به اعاده ورکوي او حتی سهار چې سپېدې وچاودې تر فرضو د مخه د سهار یا وروسته تر سهار پر هر تقدیر باندې دغه وختکي نوافل بند دي اما دا وتر چې قضایي وي د هغو قضا حق که فساد کې راګرځوي بله ورځ مطلب تر مرګه یې وخت د قضا پرېږدي بې نونه نو د ماخستن فرض هم قضا لري او وتر هم دغسې قضا لري وتر د پاسه پر بوده پر مذهب د حضرت امام صاحب نه دي روا او قضا یې دغسې واجب بلکې فریضه ده عمل یې فرض دی لکه عینا د چا د دې نور فرائضو رسول خدا جل وعلا فرمایي صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم إن الله زاد لكم صلاة ألا وهي الوتر او کما قال صلی الله علیه و آله وسلم دا وتر په زمانه کې نه و بیا ورسته کې دغه شراله ټینګ سوله الله پاک تاسو ته لمونځ زائد کړي نو زیادت په نوافلو کې متصور نه دی نه په خو یو خاص حد نه لري واملس رکاته کوي که شل کوي که زر رکاته کوي پنځه لمونځ معین دي چې په هغو کې زیادت او نقصان حرام او باطل دي د ماښام فریضه دوه رکاته ده څلور نه شي کولی نه دوه کولی شي د سهار فریضه دوه رکاته نه درې رکاته کولی شي نه یو رکات هغه فرائض زیادت او نقصان نه قبلي داسې لمونځ الله در باندې بل راوستي چې هغه هم لکه دا نور فرائض هغه وتر نور فرائض خو قضا لري نو وتر هم د دغه باب قضا لري مطلب قضا به راوړي حتما به راګرځوي حضراتو والسلام